او دا چې حکمت ته د نصیحت هدف په بشپړه درجه تر سره کوي خو پر دې باندې تنبیحات اغیزه نه کوي فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم لدین مخ واړوه په کومه ورځ چې بلونکی دی و سخت ناوړه شي خواته بلنه وکړي چې زموږ تر نظر لاندې چلېدله دا وه د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه ولقد تركنا آية فهل من مدكر هغه بیړۍ موږ د یوې نښانې په توګه پرېښودله نو آیا څوک شته نصیحت منونکی فكيف كان عذابي ونذر آیا زموږ په منځ کې فقط هم دا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای جل جلاله ذکر نازل کړی شو نه بلکې دی به حد دروازن او په خپل ځان تیروتلی دی سيعلمون غدا من الكذاب الأشد په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار په غاړه واخیسته او اوښه یې ووژله فکیف کان عذابي ونذر نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما تنبیهات آیا ستاسو کافران دغو خلکو نه بهتر دي آیا په آسماني کتابونو کې ستاسو لپاره څه معافي لیکل شوې ده أم يقولون نحن جميع منتصر یا دوی دا وایي چې موږ یو محکمه ډله یو خپل ځانونه به وزغورو سيهزم الجمع ويولون الدبر